په دو زړه کی حب الله حب الرسول پروت وی خو دا دو د معاصیو نه بچ کئ نه لکه یو کس و شراب یې وڅکل یو وارې حد په جاري کړ دوهم وارې بیا شراب وڅکل بیا یې حد په جاري کړ نو یو صحابي ورته ویل چې وی خدای دې په ده لعنت وي چې بیا داسې کوي حضور صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې نه داسې مه وایه دا الله الله رسول سره محبت تا محبت یې و خو مقصد دا چې هغه محبت بیا مقصد دا چې ګناه نه منې کاوه نه نو دیتا اهل ضعف وای چې هغه محبت وی الله علی رسول سره خو دی هغه شینه ضعیف شي او مقصد بیا هغه کار چې سی او نو شي بل فاسقون دی فاسقون و جماعت تسمى بالفاسقين بل اغا جماعت تا چی اغا نا اغا فاسقین سر نام ولشی وهم الذين ادا اغا خلق تی یغلب علیہم اعمال السوء چی دو باندې اعمال دی سو غلبہ کړي اکثر من الملکات الرزیلہ فیتنت کارو ته چکه ذهاب کئ په مزاج کی داسی چی وی فساد پروتی آخرهم مرتبه الکفار ادی ټول په یعنی آرامی توپ کی داسی طبقات سلو او مقصد دا چې پاغه نیک اعمالو کې چې سل طبقات سره پارامی توپ طبقاتو کې هغه اخیر طبقه چې شایدا هغه مرتبه دي چا د کفارو دا چې هغه بالکل په کلمې دی توحید نه چی انکار کړی هغه مرتبه اخیره نه مرتبه ده بیا و بعدهم الکفار او دینه بعد کفار دی وهم المرده المتمرده اغه سرکش ابو ان یقولوا لا اله الا الله مع تمام عقلهم وصحت التبلیغ الیهم عقل کافی او تبلیغ ورته شوی وی او دو بیا داسی توحید اقرار نہ کئی او ناقضوا ارادت الحق فی تمشیت امر الانبیاء علیہم السلام چی انسان پاره کوم کمال مطلوب ده چی آ سعادت اخروی ده چی انسان پاره کوم کمال مطلوب ده په دی اعتبار سره او د دی کمال مطلوبه په ضد اعتبار سره دی امت چی دی کمال مطلوب ته ځان وباسی یا ضد دی ته ځان وباسی نو په دی کی دی امت چی دی طبقات دی یعنی مسلمانان ټول د یوی درجی ندی بلکه په دی کی چی دی طبقات دی او بدو خلقو بدو اعمالو وال خلق دا ټول دی وی درجه نه دی بلکې دی کې هم چي دی تب به هر حال دی نیکو اعمالو خلقو خپل طبقات دی او چې بد اعمال کوي دی ایغو خلقو چې دی خپل طبقات دی دا دی ټول باب چس حاصله خلاصه شو تاسو په دې خبره پوه شو باب الحاجت الى دین ينسخ الادیان سره به ان شاء الله ګرانو او خبو اوریدونکو او مینوالو که تاسو غواړئ چې دا خپلای او رنگین عزت الله تعالی راوړئ دا پته یاد لرئ آ دنیا کې وجود پذیر کېده نو د ایغ وخت تقاضا هم داوا د ایغ حالاتو تقاضا هم داوا چې داس یو دین دی دنیا ترایشی چې هغه نور ادیان اچ کی منسوخ کی دی وخت حالاتو تقاضا هم دا وه نو شاه صاحب په دې باب کې دا خبره درته ذکر کړي چې حاجت و داسې دین ته چې هغه نور ادیان چې کی منسوخ کی داسې دین ته ضرورت او حاجت و ذکر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین تا ناسخ دا لپار دی چا نور ادیانو دا نور ادیانو دی پارا صدا ناسخ تا ناسخ للادیان د دې د دین ادا دی وقت تقاضی وی او دی حالات تقاضا وا ځکه چې په ایغ وخت کې سخو اکثریت چې کوم دی عرب معاشره وا عام مشرکین و او څه خلک بیا داسې هم په دغې معاشرې کې وو چې هغه بالکل دهریه وو. مشرکین هغه خو دونه یی چې الله تعالی مني خو ورسره شرکا مني او ځنې په دې معاشرې کې دهریه هم وو چې هغه د سره نه د الله تعالی وجود قائل هم نی او دوی چې دا نظام عالم دا بس کیف متفق دا د کائناتو نظام چه ده دا روان ده یعنی دا اسی یو کیف متفق اتفاقی طور باندې دا هر شی خود به خود کیږي دا یو نظام چې دا روان ده دې پر اس ثاني او سو پیدا کون کئ آدی پارا نشت دا خلق هم موجود و پکی دارنگی دې معاشرې کې یهود هم وه ټیک ته اهل کتاب وه دې معاشرې کې نصارا هم وه ټیک ته اهل کتاب وه خو هغو د خپلو خواهشاتو د وجې نه او د نااهله خلکو مشرانو د وجې نه چې نااهله او خودپرست خلک د دو مشران جوړ شوي وو او دو باندې شهوتونو ردیه احاطه کړی وه او حب مال او حب جا او دی دی عزت حرس دغو شئینو دو دی طرف تا بوتلی و چی دو اغا خپل دین باندی عمل آسئی پاتی نو بلکہ دی دو دین دی دو دین چی کم اغا اصول و د دو دین چې کوم احکامات و هغه کې دو دونه تحریفات کړی و چې کبل فرض و تقدیر بیا عیسی علیہ السلام دین سراو تراغلای وای او موسی علیہ السلام راغلای وای نو دا یهود او نصارا به چې وتکتلای نو دو بچیر دا خیال نو کړای چې دا د ما دین باندې چې دی عمل کون کی خلق دی خو بس اس یو برای ناما زان تا مقصد داده چی چویلا اہل کتاب ویلا دی دو ادیان دو نزیاد چو محرف شو او بیا پیش داوا چی هر یو با پخپل دین باندی او پخپل مذہب باندی فخر ہم کاؤ او یو بل سره به بحث مباحثه او مناظرې هم کولې بلکې مناظرو نه به نوبت قتل و قتال ته لاړ هر یو به ویلا چې بس مونږ په حق باندې یو او دا نور چې دي په غلطې باندې او دا یو لوی غوبل دا په عالم کې چې جوړ و اعتقادي لحاظ سره نو ایغ وخت تقاضا دا وه چه داسی یو نبی دی راشی چه هغه دا ټول دو چه چورا نزاعات تی چه دا ختم کی او په اک یوی کلمه باندی هغه نبی دا ټول امت خلق چکی جمع کی دی وقت او دی حالاتو تقاضا دا وه لکه چرنګه چه مختلفو علاقو بادشاهان وی سرداران نوابان وی او هغه باهمی نزاع کئی او خپل آپس کی یو بل باندې سرکشی او تیرای زیاتای دا کئی نو بیا وخت تقاضا دا ای چې داس یو حاکم دی رئیسی په ټولو باندې چې هغه دی دو دغه شان و شوکت خراب کی او دو نزاعات دا لری کی او ټول حکومت چکی یو کی او یو مٹائی کی ځکه صوبائی حکومتونو دی پارا مرکزی حکومت نه چه دا لابدی ده ضلعی حکومتونو دی پارا یو صوبائی حکومت نه چه دا لابدی ده کنی بیا با خپل آپس کی چپکلش وی او یو بل باندې بچی وی تیرای زیاتای وی نو دارنګ دی ایک وخت تقاضی داوی چه داس یو نبی پکار دا چه آ رئیسی او دی دی ټولو هغه ادیان آ منسوخ کی او ایک یوی کلمه لاندی او ایک یوی جنډی لاندی چه کی جمع کی خو اوس دا خبره ممکنه نه وه چه هغه نبی ټول سره برای راست چسی و جنگیږي او په یوازې باندې مقصد دا چې دا ټول وال مملکتونه ا دولتونه په ایخ ټیم کی سوپر طاقتونه ا قیصر و کسرا و قیصر و کسرا قیصر لاندې دا شام افریقی ممالک او دا ټول د دوی ماتحت و کسرا لاندې دا د تاسو مونږ علاقې د هندوستان او خراسان او تاشقند بخارا سمرقند د ماوراء النهر ټول علاقې او ایران او دا وطن دا ټول د کسرا حکومت لاندې و او بس دا په دنیا کې مهذب دوا غټ سپر طاقتونه چک شمار کېدل چې دا لوی چې دي طاقتونه دي او دو عیاشی او دی دو هغه مقصد دا چې په ارتفاقاتو کې زیات ورګډېدل او صرف د سهولت سره د دې بادشانو زندګی تیرول او خرچې هغه بیان ما درته کړی وو چې په یوه یوه شي باندې به دوئ څونه خرچې کولې نو د دې ټول خلق یوې کلمې لاندې جمع کول دا دې بغیر ممکنه نه وه چې اول به د دغو حکومتونو چې کېږي سرکوبي کېږي او دا سپر طاقتونه دا بړنګول شي اله به بیا مقصد دا دی چې یو اسلامي نظام آ به چه کیږي قائمیږي نو دی وجوهاتو په بنا باندې حضور صلی الله علیه وسلم ته دا نه و چې دی یوازې رئیسی او دا ټول او په ټک خود ټولو ته دعوت ټولو ادیانو ته نشوی داسې چلولی نو پکار داوا عقلی تقاضا هم داوا چې یو خاص قوم ته دی اول اول حضور صلی الله علیه وسلم چوسی مقصد دا چې راتګ وسی اول مخاطبین دي د مقصد دا ده چی یو خاص قوم دی اول مخاطبین او دی ایک خاص قوم رسم و رواج او دی ایک خاص قوم عادات او حالات دی وجه نه دی بیا دی نبی علیہ السلام تا یو خاص شریعت او یو آئین او دستور العمل آور کړیسی او بیا دی ایک خاص قوم کی با څه کسان د ده حواریین شي، ملګري به شي، نو هغه به بیا د ده لاس او خپې وګرځي، هغه به مجاهدین وي، کنتم خیر امة اخرجت للناس د دې آیت اولني مخاطبین دا خلک دي، نو هغه به د نبي سره ووځي او مقصد د هغه خپل قوم چې د کوم ته دی، مقصد دا دی چې بلاواسطه استولی شوی ده. او اولنی مخاطبین دی او شریعت دی دو عاداتو او دی دو حالاتو او رسم و رواج او دی دو هغه مزاجونو تقاضو مطابق چه دا نازل شوی دا او صرف دی دی هغه دو دو رسم و رواجونو او عاداتو کی ترمیمات یا مقصد دا ده چه اصلاحات کړی دی او چه کوم ډیر خراب هغه یې چه دی بدل کړی دی ما مخکی درته بیان کړی وو نو ایغو خلقو کی به دا ټولی ولګی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سره او دا ټول قوم چی چور دا مقصد دا چی دا با اسلام طرف تراولی او اکی وی جنڈے لانی بے چکی جمع کی دی وجنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سره چی چه محدود ملګری شو نو جنگ بدر غوند غټ غزوی تا اغت چکړه مقصد دا چی زانونه تیار کړو او جنگ بدر چس آوش نو په دې سره د عربو چې کوم د دې دغه قوم معاشرې چې کوم فاسد خلق و الله تعالی د هغو خلقو سرکوبي وکړه او مقصد دا چې د کفر هغه زور چې کوم و او د دو تیزی آی چکړه ماته کړه بیا دغه سه نور جنگونه او مقصد دا چې نور غزاګانې وشوي نو په دې سره د عربو چې کومه معاشره وه ټول د یو اسلامي ډانچې کې دننه دننه چې سله راله او اکه یوې کلمې لاندې چې سو جمع شو ټیک تا اکه دکه مقصد دا ده چې کافر پاتا خو عام مغلوب ایغه بخپل ټیکس چکاو پریکاو او ستا اکا دکا منافقین خو بہر حال مجموعی لحاظ سرا دی عرب معاشرہ آچسلا اسلامی شوا نو چکل دا معاشره اسلامی شوه اوس حضور صلی الله علیه وسلم ته په خپلو مقاصدو کی او د قیصر و کسری حکومتونو ړنګولو کی او په دغو شیونو کی مقصد دا ده چی اوس څه راغی سهولت راغی نو تر کوم وخته پوری حضور صلی الله علیه وسلم په دنیا کی جلوه افروز و او دنیا نه تشریف فرما سلی نه وو نو تر ایغ وخت پوری مقصد دا چی ډیر فتوحات کافی فتوحات په ایغ وخت باندې وشو او بیا دی ایغه نه بعد د د چې کوم خلیفه ګان و او مقصد دا دی چې خلفای اربعه د ایغه په دور کې هم ګڼ شای فتوحات آ مقصد وشو او اسلامی نظام د ټول وطن کې چې سو آ پیلاو شو او چې کوم قیصر و کسرا و د ایغه چو شوا سرکوبي وشوه او هغه وټکول شو او حضور صلی الله علیه وسلم وویل چې کسرا شیونه ختم دي هغه حکومتونه ختم ولا کسرا بعده د قیصر حکومت تخته الټاو ولا قیصر بعده نو دا د وخت تقاضا وه چې داسې یو دین دې راشي چې آ د نور ادیان چه کی آ دې منسوخ کی او بل نبی ته پکار ده چی دا ټول خلق په ایک یو شریعت لاندی جمع کړی نو چا ذهن ته دا اشتباه ور نه سی چی هر قوم دی پاره دی مقصد دا ده چی چه وای ځان له ځان له شریعت وای ځکه چی شریعت شرعی احکامات آ دی اغا نبی دی اخ قوم اغا دی عادات و رسوم و رواجونو اغا جانچ پرتال غندیو کی دی اغی مطابق اغا آئین او دستور تیاریگی نو دی نبی دونه عمر خو نه یی چې دی به ټولو قومو کې دونه ټیم تیری او د هغو عاداتو ملاحظه به کوي او بیا به د هغې مطابق چې وي یو دستور العمل وي نه نه چې کومې معاشرې ته استولی وي بس هغې معاشرې هغه مطابق په یو دستور العمل وي او نور به بیا ټول په هغې باندې چې کوي عمل کوي ها بله خبره ده چې شرعي شارع او د الله تعالی هغه خصوصي عنایت دا ده چی داسی شریعت کی احکامات بیا نسته چی کوم عکاسی خلق تی او لری خلق تی نو دی هغی مزاجو نه هم شرعی احکامات ډیر مقصد دا ده چی اخوا دی خوا نه یی بلکی هغه هم هغو ته عمل کول په دی باندی چی وی آسان وی دا دی الله تعالی یو خصوصی چی دا عنایت ده کنی شرعی احکامات اولنی مخاطبین اخو معاشره دی عربو وه د هغو عاداتو موافق چه کوم شی نه به هغو پسند ګڼل، هغه خوراک ټیک چه کوم هغه معاشرې کښې قبیح ګڼل شو خوراک ئې هغه خوراک چه ناروا او د نورو په دې کښې لحاظ نه وشو خو دا داسې قوانین بیا هم په شریعت کښې نسته چه نورو هغه لرې اقوامو ته هغه ډیر یو د مشکلاتو مقصد دا دئ چه چه وی حامل احکامات وی داسې بیا هم نسته دا د الله تعالی خصوصی عنایت او چه دا رحم ده په دی امتونو باندی تاسو په دی خبره پوه شو نو بهر حال حاجت راغی دیتا چه داسی یو دا وقت دا حالات و تقاضا داوا چه دا سی یو دین دی چه آغا دی نور ادیان چکی آدی منسوخ کی نو ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملت ا ناسخ تا لپاره دی چا نور مللو او ټول ملتونه نور چکړه ای منسوخ کړه اسی تاسو په دې مسئله باندې سر خلاص دغه خبره درته کوي نور خاصی جزئیات تی واړه واړه خو اس غټ حاصله خلاصه د دې ټول مضمون چې کوم دا ا دغه دا نور نری نری کیسه هغه سی عبارت کې وسره کو شاه صاحب وایی چی ته تفتیش وکا او خود تالاش وکا دی ملل موجوده و علی وجه الارض چی کم پا مخت ازمکی بانی ملتون موجود و هل ترا من تفاوت عما اخبرتک فی الابواب السابقه ایا په دې کې ته څه تفاوت مینده د هغه خبرو نه چې کوم ما تاته په ابواب سابقهو کې کړي دي نه هیڅ تفاوت نشته هغه بالکل چې دا ملل موجوده علی وجه الارض سره موافق مقصد دا چې ما دا ابواب سابقهو کې ابحاث کړي دي کلا هرگز به تفاوت نه کې مینده والله د ما دې قسم په خدای ہاں البتہ ہر ملت کے څه شیونه ضروري ایغ ملت خلقو د پاره چا کوم ملت ته کوم کس رستولای شوی وي نو دا ملت پا دی ایغ سړی باندې پا اغا صاحب ملت باندې بے دی ایغ صدق باندې بے اعتقاد وی او دی ایغ تعظیم آبا دی دو پزرونو کی چوی پروت وی بانی دی ملت بانی دی ملت سرا خو اعتقاد چه هغه صاحب ملت نو بهر حال یو خو دا چه په هغه اقوامو کی به د صاحب ملت او د بانی ملت عظمت پروت وی یو دا خبره ضروری ده بل دا صاحب ملت او بانی ملت دا به د هغه وخت آ به داسی وی چه د هغه وخت کی به دا منقطع النظیر وی او د مثل به په هغه وخت کی موجود نه وانه کامل منقطع النظیر لما راو منه او دی با کامل ذات وی دبانی دی ملت او دا با منقطع النظیر وی لما راو منه من الاستقامت فی الطاعات زکا منقطع النظیر بزکای چی دا خلق گوری پا دکی اغا استقامت پا طاعاتو کی دا پا طاعاتو کی چوی استقامت ورلا اللہ تعالی ورکڑی او ظهور الخوارق او په ظهور د خوارقو کې خدای پاک ورته خوارق او معجزات چې وي ظاهر کړي و استجابت الدعوات او بل دا مستجاب الدعوات نو د دغو وجوهات په بنا باندې دا منقطع النظیر وی او دا صاحب دی ملت چکم دی دا پخپل وقت کی آغا کامل سرائی گانسی ومن الحدود والشرائع والمزاجر مما لا تنتظم الملة بغیرها او بل دی بانی دی ملت ته به یو دستور العمل ورکړی شوی وی یو آئین او قانون به ورکړی شوی وی چی په هغه کی به حدود او شرائع او مزاجیر محرمات دا به پکی ته چی وی ذکر وی ولی مما لا تنتظم الملت بغیرها ځکه چی دی یو آئین او قانون او دستور العمل بغیر یو ملت آ تام کیدلای نه شي، دا نه شي کیدلای چې یو قوم او یو ملت ته مهذب جوړ شي او هغه ملت د پاره دې څه قانون او دستور العمل او آئین آ دې موجود نه وي، چیرې په دنیا سطح باندې داسې قوم ښودلای شو چې د هغه څه آئین او څه یو قانون او دستور العمل نه وي؟ نشته، حتی چې د هغه غرونو خلق چې وي که په هغه باندې حکومت نه وي هسې یو نوابي سیستم یي کنه یو ملکی او سرداری سیستم یی بیا هم څه داسی یو آئین او دستور العمل او قوانین دی دو وی جرګی سیستم وی په پوه شی هغه مقصد دی هغ وخت هغه چی کوم هوشیاران خلق یی هغو څه داسی قوانین مقرر کړی چی که چا فلانی جای چوک مړ کړ بیا به یې کور ړنګاوه شی که داسی وکړ بیا به یې داسی کاوه شی ومما یضاهیه او دې نه بعد بیا په دین کې به څه داسې امور وي چې هغه به مفید د استطاعت میسره وي او په دین کې به چې وي سهولت امور وي چه آغا دی وی چه ما در تس ذکر کری دی او سدی ایغا مزاحی دی او مقصد پا ایغا بانی نور زیاد هم شتا خو سما در تچ دی ذکر کری دی چه پا دین کے یسر وی پا دین کے عسر آنوی بہرحال مللو کی دا دری شیونه چه وی صاحب ملت معاملی لحاظ سره چه وی موجود وی اعتقاد او تعظ اعتقاد دی صدق تی صاحب ملت او تعظیم دی دو او بل دا خبره چه دا صاحب ملت چه کوم وی نبی دا با کامل او منقطع النظیر وی په خپل وخت کی او بل ده سره به څه آئین او څه قوانین وی څه دستور العمل به یی چه دی هغی مطابق به بیا دی ده ملت چه کئ ټیم تیری هسې په خبرې مو سر خلاص شه جی ولکل قوم سنت و شریعت یتبع فیها عادت اوائلهم اوس را درما نو هر ملت هر قوم دے پارس یو سنت او شریعت وی یتبع فیها عادت اوائلهم چ پیغه کی اتباع کولا سی عادت تی اوائلو بیا دی هر ملت او دی هر قوم سو طریقی وی چاغه ما بعد بیا په هغه کی د ماقبل خلقو چه کئ اتباع کئ مونږ پلارانو داسی مونږ ته ویلی وو چه مونږ دین خبره دا داسی ده دا داسی ده نو د مابعد د هغه ماقبل خلقو چه کئ اتباع کئ ویختار فیها سیرت حملة الملة و ائمتها او پسند کولای شی بیا په هغه طریقو کی اخلاق دی حملة دی ملت او ائمة دی ملت چی کوم ائمه دی ملت ګڼل سی او کوم محافظین دی ملت ګڼل سی نو خلق بیا په دغو خویونو کی او په دغو طریقو کی دی دی حملة الملت چه کئی اتباع کئی او دی هغو اخلاق پکی ته چه کئی پسند کئی ثم احکم بنیانها بیا مضبوط کړی سی بنیاد دی دی وشدد ارکانها او دی دی چی کوم ارکان دی دی ایغا مضبوطیا وکړه سی حتی صار اهلها ینصرونها تر دی چی اهل دی اغا ملت وګرځیږي او بیا دی ایغو طریقو او دی ایغو مقصد دا دی چی کوم احکامات وی دی ایغی چکه امداد کئی او دا دی دو یو په زړونو کې دا شای چکسی پریوزی او آباو اجدادو نه دغه ورته نکلی چی په دی مسئله کې مونږ ملت چه وایی آ دا وایی نو آ خبره دو زړونو ته چه سی کوزه سی ویتنازلون او دو داسی کئی دونها چه اغا دو پا اعتقادیاتو کی سا فرق را درمی او دی دو پا شریعت کی سا فرق را درمی نو دیو اغنا اغا پلا تیر اندازی هم کئی یعنی که پا غیشو مانی خلق مانی کول کنا خو چه دو دین کی سا دخل ونکی ویبذلون الاموال والمهج لاجلها او دو اموال خرچ کړي او خپل ارواح خپل د زړه وینې خرچ کړي لپاره د هغو طریقو هغه طریقې نه پرېږدي که سر یې پکې لاړ که نه او وینې یې پکې لاړې که نه د زړه وینې یې ورکړې او مالونه یې پکې لاړل خو هغه طریقې دو پرېږدي نه وما ذلك الا لتدبيرات محكمه او دا نوی مگر دی هغه تدبیرات محکمه او دی وجنا ومصالح متقنه متقنه هغه مصالح متقنه لا تبلغها نفوس العامه چی عام خلق په دی خبری باندی نه پوهیږی نو دا ملتونه او دی ملت چی کوم هغه قوانین وی هغه د خلقو زړه ته داسی چی وی ګډ شوی وی نو د یهودو زړه ته به هغه خپل شیونه داسې ګډ شوي وو د نصاراو وال ته به خپل شیونه ګډ شوي وو بل دین وال ته به هغه خپل شیونه چې زړه ته ګډ شوي وو ولما انفرز کل قوم بملة اوس چې هر قوم ځان ته په یو ملت سره جدا شو یهود ځان ته شو نصارا ځان ته شو مشرکین د عرب ځان ته شو دهریه ځان ته شو نور پکې تا شمس پرست نجوم پرست ځان ته شو داسې هر قوم په مقصد دا چې جدا شو په چا سره په یو ملت سره د ماوراء د هغه خپلو یعنی خپلو طرایقو او سننو نه هغه خوا ته به یې دفعیه کوله په خپلو ژبو سره، که چا به د دوئ ملت کې زبان درازي کوله په ژبې باندې به یې د دوئ ملت بد یاداوه نو دوئ به ورسره بحث مباحثه کوله لکه اوس داسې نۀ هر فرقې ول خلق وقاتلوا علیها بأسنتهم او دوئ سره به یې په دې خبرو باندې جګړې کولې په هغه خپلو نیزو سره ووقع فیهم الجور او په دوئ کې ظلم او مقصد فساد په دی معاشره کی چه سه واقع شو او هر یو به یو بل سره چه کولی جنګ جګړی ا دا غوبل چه وو دا شوری سو ادا ولی دا نقصانات ولی رال او دا غوبل ولی جوړ سو او دا جنگ جګړی ولی جوړ سلی دی پر سه علت وو دی وجوهات دی وجنا اما لقیام من لا يستحق اقامت الملت بها هغه بدعات آدی دو په دی ادیانو کی او طریقو کی چه سو بلکل مندرج سو ننه پکی خخ سو دی وجه نه دا په ملتونو کی فساد راغی او لتهاون حملت الملة یا هغه حمله دی ملت محافظین دی ملت چی کم و ایغو کی تهاون او ایغو کی سستی په احکامات شرعیه کی رالا دی یهودو چی کم مشران علماء دی نصاراو چی کم مشران علماء ایغو